د دې خبرې یو یاد دهانی ور دی واقعات په نتیجه کې چې څنګه پیغام او دعوت ته پیش کړی دیم د سې نورو پیغمبرانو پیش کړو او چې څنګه مخالفت ستا روان دیم دغه سې مخالفت د نورو پیغمبرانو شوو او د نورو پیغمبرانو د مخالفین څنګه الله هلاک کړیو نو دا ستا قوم بم یو ځل هلاکیږي کدی خبره و نه منله دغه سلسله کې د موسی علیه الصلاۃ والسلام واقعا بیانېږي چونکه په تفصیل سره مخکې بیان شوی ده نو یو اشاره ورته دلته کوي فرمایي ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا او یقینا لګلو مونږه موسی علی السلام د خپل آیتونو د معجزات سره وسلطان مبین او د حجت ښکار سره د واضح دلایل سره دلیل سره الی فرعون فرعون ته وملئه او دا غسردارانو ته فتبعوا امر فرعون نو دی ور پسې شو په امر د فرعون د فرعون پس روان شو وما امر فرعون برشید او نو امر د فرعون برشید د راستۍ کار ټیک کار دا کوم قوم چې په دغه سي په دنیا کې ورپسې وو د قیامت په ورځ بم د خپل دقه لخر نه مخ کی فاوردهم النار د جهنم اور ته به ور غورځي هم دغه شان د موسی علی السلام ملګری به هم په موسی علی السلام پسې یو جنت ته بزي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ملګری او داغه جماعت بم پاغه پسې ور پسې یو جنت ته رواني د ابو جهل او د ابو لهب ملګری بم پاغوی ورپسی او دا جلوس به جهنم تروانی او تر قیامت پورې د دې پیغمبر په لار تلون کې راهنما او لیډر چې ټول قوم په ځان پسې د الله د دین طرف تروان کړي هغه بم د خپل جلوس نه مخ کی او دا ټول به جنت ته بیایي او څوک چې د بی دیني په لیډر ورپسې شوی د ابو جهل او د ابو لهب په لار تلونکي لیډر پسې ورپسې شوی نو د قیامت پر ورځ باغم په دق شان سره د کم شان سره چې په دنیا کې د کم جلوس نه مخ کېو هم د دغه جلوس نه په آخرت کې مخ کی او جهنم ته به بیایي څنګه چې د فرعون په باره کې الله فرمایي د خپل قوم نه به مخ کی د قیامت پر ورځ او دا ټول قوم به د جهنم ورته ورګزار کی د خپل ځان سره وبئس الورد المورود او ډیر ناکاره ګذر دی ناکاره زیدنه نه وتو دی المورود چاغه ته سوق ورنه نه وزي ناکاره زیده ورنه نه وتو دی کم ته چې سوق ورنه نه وزي واتبعوا في هذه لعنه او ورپسې شو په دې دنیا کې په دې په لعنت و یوم القیامت او په قیامت کې هم ولاړ دي نه قائم دي وحسوید او باز دې چې داغه جرړه کټ شوې ده وما ظلمناهم او ظلم نو کړه مونږ په دیو باندې ولکن ظلموا انفسهم لیکن دیو په خپل ځانونو ظلم کړو فما اغنت عنهم الهتهم نبچ نکو د دیو نه د دیو خدایانو هغه خدایان يدعون چرابلل من دون الله سوا د الله نه من شيء سشيء لما جاء امر ربك کله چې راغ استا د رب حکم ان عذاب ستا نو دیو ته هیڅ بچ نکړه وما زادوهم غیر تتبیب او زیات نه کو د دیو د پاره سوا د هلاکت نه وکذالک اخذ ربک ام دق رنگی نیول د رب ستا اذا اخذ القرى کله چې ونی سی غوی کلی والو لره وهي ظالمه او دا ظالم وی په خپل ځان باندې ظلم کړی ان اخذه الیم شدید یقینا نیول د الله هغه دی دردناک او سخت ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې نخد عبرت دی لمن خاف عذاب الاخرته او د پاره د هغه چا چې یریږي د عذاب د آخرت نه ذلک یوم مجموع له الناس دا ورځ د قیامت ده چې جمع کیږي په پاره کې ټول خلق وذالک یوم نو دا غورز د مشهود د ټولو خپل د رب مخې ته پیش کېدو د پاره د پیش کېدو ورځ ده وما نؤخره او نرست کو مونږ دی ولره الا لاجل معدود مگر د پاره د یو نیټه مقرر کړی شوی د الله په نسبانه یوم یاتی فکم ورځ چې راشي دا ورځ لا تکلم نفس الا باذنه خبرې به نشي کولای هیڅ یو نفس مګر په حکم دا غبانې فمنهم شقی و سعید نو بعضی د دیونه بدبخت دی او بعضی نیکبخت دی نو هغه کسان چې بدبخت دي نو په اور کې وي لهم د دیو د پاره فيها په دې اور کې زفیرون چغي وي او شهیق او انیدل وي زفیر او شهیق زفیر ولګيږي خرچ کلاړيږي دا د جهنم په اور کې چې دیو کله پریوزي او د دیو د سینې د میز نه چې کم زګیروي راخیږي دا غزګیروي आवाज به دغه شانتي خالدین فیها همیشه به ویدیو پاغي کې تر سوچ قائم وي اسمانونو او زمکه مگر دا چې وغواړي رب ستا او رب نه غواړي دا ان ربک فعال لما یرید یقینا ستا رب خکون کې دا غس چې غواړي واما الذين سعدوا ففي الجنه او ارچ هغه کسان دي چې نیک بخت دي نو دیو په جنت کې همیشه به دیو په دې کې تر څو چې قائم وي اسمانونو او زمکه مگر دا چې وغواړي رب ستا او رب دا د دیو وستل چرتم نه غواړي عطوا ان دا انعام دی غیر مجزوز چې دا کټ کیدون کې نه دی فلا تکو فی مریتن نو مکه غته فی مریتن په شک کې مما یعبد هؤلاء د هغه سره چې عبادت کوي دا خلک ما يعبدون عبادت نه کوي دیو مګر څنګه چې عبادت کو د دیو پلارانو د دینه مخ کې و ان لم وفوهم نصيبهم او یقینا موږ به دیو ته پوره پوره ورکو د دیو حصہ غیر منقوص چې هیڅ کمې به پکې نه شوي ولقد اتینا موسی الكتاب او یقینا ورکړو موږ موسی علی السلام ته کتاب فاختلف فيه نو پاغي کې اختلاف کړی شوی ولولا کلمه سبقت من ربک او کچرته نوې خبره د تاخير د عذاب چې ستاسو د رب د طرف نه مخکې فیصله شوې وي لقضي بينهم یعنی که دا ستاسو د رب مخکې فیصله شوې کار نه وي نو فیصله بشو د دیو په مینس کې و انهم لفی شک منه مریب او دیو د دینه په شک کې دي مریب په پریشان کن شک کې دي وان كل وان كل لما ليوفينهم ربك اعمالهم دا وان كلا لما دا لما کې دی لام ته لام توتی ال القسم ان دا د قسم د پاره راغلي دی نو معنا دا شو و ان کلن او یقینا دا ټول جميعا ټول لما زما د په الله قسم وی زما د قسم وی زما دې قسم وي لا يوفينهم چې خامخا پورا پورا باور کې الله ربک ربستا اعمالهم بدل د اعمال د دیو یعنی یقینا دا ټول قسم دی وی زما چې پورا پورا باور کې دیو تستا رب بدل د اعمال د دیو بدل د اعمال د دیو انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت نو ته قائم شه ټینګ شه په هغه سبانه چې څنګه تا ته حکم کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سوره هود په اړه کې فرمایلی وو چا ورته وی اے دا الله پیغمبر ته خو بوډا شوې سپین یختلی په ګیره کې راخکار شو نو ورته فرمایل شیبتنی هود و اخواتها ز سوره هود او د دې په شان نورو سوراتونو بډا کړم او په دې کې څه خبره ده فاستقم کما امرت تین ودرېګا کلک پاتشا څنګه چې درته حکم کیږي اخوا دې خوا کیږي بنا روشن خیال او اعتدال پسند بنه جوړیږي په دې کې بس دا د الله قانون دی د الله په قانون کې انسان ته د تبدیلی او د کمی زیاتی هیڅ حق نشته بس ټینګ ودرېګا څنګه چې درته حکم شوم په دقه لار ټیک ټیک روان شه نو که په دې لار لاړې نو دا صراط مستقیم دی او که دین اخوا دې خوا ته شوي نو بیا ګوره دا صراط مستقیم نه دی نو دا الله قانون اٹل دی حتمی دی کامل دی مکمل دی څنګه چاغه خودلې دی ذره ذره یو یو خبره وړه لویا سچ دی ممایل کیږي ال الذین هغه کسان ته ظلم چې ظلم کړي دي یعنی تاسو نرمېږئ ما تاسو جوکاوېږئ ما رکون معمولی ونه میلان ته ویل کیږي معمولی میلان معمولی ونه ممایل کیږي هغه خلکو ته چې ظالمان دي او ظالمان څوک دي خلک چې اسلام نه دی قبول کړي هغه يهوديان دي کنه سوارا دي که کفار دي که هندوان دي که سکان دي دا څومره خلک دي دیو ته چرته مایل نشي خکته نشي سر معمولی غو نخکته نه کوي ورته وګو ته خکته نه کوي نو سچل بوش کړه دیو تخکته شو یو جوکاو شوي فتمسکم النار نور بد تورسی ذکر دیو تاسو ور ترابلی وما لكم من دون الله من اولیاء او نه به تاسو د پاره د الله سوا هیڅوک دو حمایتیان دوستان ثم لا تنصرون بیا به تاسو مدد نکیږي واقم الصلاه او منس قائم ک طرف النهار په طرفونو د ورځې کې وزلفا من الليل او په سو وختونو د شپې کې وزلفا من الليل او سو وخت د شپې کې ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا نیکی بدول لری کی ذالک ذکر للذاکرین مګر لګو ممن دا غچانه انجینا منهم چاغی ته مونږ نجات ورکړو د دیونه یعنی اتباع د پیغمبرانو واتبع الذين ظلموا او ورپسې شو هغه کسان چې ظلم کړو ما پاغه سه اوترې پوپی چې دیو ته پکې زیات مال ورکړ شوو مترفین ویني عیش ورکړ شوی او مالونه ورکړ شو وکانو مجرمین او دیو مجرمان وما کان ربک او نو نه دی رب ستاله یهلک القرى چې حالات کې کلو والا به ظلم په ظلم باندې او اهلها مصلحون او د دې اوسیدونکو مصلحینی یعنی اصلاح کوونکی ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده او کچرت استاد رب خوخوي نو دا ټول خلق به یو امت ګرځولیو ولا یزالون مختلفین او همیشه به ویدو چې اختلاف بکئی الا من رحم ربک مگر هغه څوک به نه کوي په چا باندې چې ستا رب رحم وکي او نو هدایت ورته وکي ولذالک خلقهم او هم د دې لپاره مونږ پیدا کړی د سره لپاره د دې آزادی انتخاب او اختیار د لپاره یعنی که داسې زمونږ خوخه وي نو دا ټول بم په یو دین باندې کلک ساتل یو کسب نو خوځېدلې خو د دې مطلب خدای چې ما نوري پرشته پیدا کړی وي دا خو انسانان پیدا کړی دي او د دې لپاره چې د انتخاب ازادي او تورکم اختیار ورته ورکم او دیو په خپل خپل اراده باندې عمل وکي او په دې کې د دې امتحان واخلم دلته خو کپابندیان ولګي او مجبور کړ شنو بیا خو د امتحان غستو څخه پیدا نشته دي وتمت کلمت ربک او پرشو پرشو خبره د رب ستا یعنی ستا د رب خبره پوره شوه هغه څه لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعین چې ډک بکم خامخاز جهنم د جناتو نو د انسانانو ټولو نه وکلا نقص عليك او دا ټول پیغمبران چې مونږ لولو په تا باندې بیانو تا ته من انباء الرسل د خبرونو د پیغمبرانو نه ما هغس نو ثبت به فؤادک چې مضبوطو مونږ په دې باندې ستاسو وجاءک فی هذه الحق اور اغله د تاسو په دې خبرونو کې یا په دې دنیا کې یا په دې صورت کې یا په دې ټول قران کې حق او موعظه او نصیحت او ذکر للمؤمنین او نصیحت تذکیر د پاره د مؤمنانو وقل للذین لا یؤمنون او وایا کسان ته چې ایمان نه راوړي اعملوا علی مکانتکم عمل کوي تاسو په خپل ځای باندې په خپل طریقه باندې ان عاملون مونږم یقینا عمل کوونکیو په خپل طریقه وانتظروا او انتظار کوي ان منتظرون یقینا مونږم انتظار کوونکیو ولله غیب السماوات والارض او خاص د الله د پاره دی هغه ارس چې پټ دی پاسمانونو کې او پزمکه کې و الیه یرجع الامر كله ام دته واپس کیږي امر معاملې ټوله ان ټول امور فاعبده د عبادت وکړه وتوکل علیه او په د باندې توکل وکا وما ربک بغافل عما تعملون او نه ده رب ستا به خبره دا هغه سنه چې تاسو یې کوي سوره یوسف مکی سورت ده په ترتیب د تلاوت کې دولسم نمبر ده او په ترتیب د نزول کې دری پنځوستم نمبر ده د سوره هود نفس نازل شوه ده په دې صورت کې سوره یوسف کې د د چې کوم شان نزول او سبب نزول دی د قران کریم د نور طریقې مطابق یعنی چې د پیغمبرانو ذکر کیږي جدا جدا په مختلفو ځایونو کې په مختلف پیرایو کې د مختلف مقاصدو لپاره جدا جدا ذکر کیږي په هر ځای کې چې د کم پیغمبر د کسی د کم اړخ ضرورت دی د خبرې د پوهولو لپاره نوم اق اړخ راغستې شوې ده د دې وجنه د پیغمبرانو قصص په مختلف پیراو کې مختلف سیاق کې بار بار راځي کله د یو مقصد د پاره کله د بل د پاره کله د بل د پاره چې کوم ځای کې کوم ضرورت نو داغه یو سبق داغه نه راغسته شوې ده خو د یوسف علی السلام قصه ټولم په دې یو صورت کې په ترتیب سره ذکر شوې ده ځکه دلته الله فرمایي احسن القصص ان قصه چې بیانېږي نو د دې قصو کې خقصه صحیح قصه خ بیان اغم دا د چې په سوره یوسف کې ده د دې سبب د نزول سره مشرکانو د مکه به مختلف سوالات کول او دا سوالات به اکثر د يهودو په وینا باندې کول چې تاسو د تپوسو کوي نو یو ځلې تپوسو کو چې تراته دا وایا چې بنی اسرائیل خو په فلسطین کې وو د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام چې اسرائیل دی او داغه اولاد کې به دا ټول پیغمبران راغلي دي داغه زه د اوسېدو د پاتې کېدو بیا د وفات زم هغه وخت کې حبرون موجوده چې الخلیل ورته وي دا زیو د دې زینا بنی اسرائیل مصر ته څنګه منتقل شو دا مصر او د دې ډیره لوی فاصله ده کنه د فلسطین دا څنګه لاړل د دې اصل زیدا او دا غنه پس ښکار نن په بنی اسرائیل په مصر کې دي نو دا څنګه لاړل او د دې تپوس د دې مقصد دا و چې یا خو بده جواب را نکړې شي نو خپل په پتوري ته پته نشته سم پیغمبري او یا بدای چې دی به ګرځي مونږ ته بو چې لګ مهلت را ترا کوي او بیا به ګرځي يهودو پس ځکه هغه تر تاریخ معلوم دی دا غوینه به تپوسونه کوي نو هغه نه چې تپوسونه وکړي هغه ته به خبره معلومه شي چې د خپل هیڅ پته نشته دی دیو خدای یو تپوس کړو خو الله دا صورت په دې شان سره نازل کو چې یو خدای دیو د تپوس جواب مشو چې بنی اسرائیل مصر ته څنګه تلیو نو د نبوت تصدیق شو چې د صحیح پرشتیا پیغمبر دی ځکه دا ټوله قصه بیان شو د اول نواله د الف نه تر یې پورې چې بنی اسرائیل څنګه مصر ته ورسېدل نو دا ثبوت ملاو شو چې واقعي دا پیغمبر دی کنده ته خدا قصې نه معلومه نه د مکی مشرکانو کې چاته معلومه وي نه د دې پلارانو ته معلومه وي چې خپل بچو ته کړي وي چې هغه دې زده کړي وي نو چاته پته نه وا او رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره په بهترین انداز کې صفا صفا ټوله قصه بیان کړه نو دا پته ولګی چې پیغمبر دی خو دویمه خبره ان په دې کې ډېر مقاصد پیدا شي د یوسف علی السلام قصه او د یوسف علی السلام د ورونو قصه ام په دې پیرایه کې مشرکانو ته یو بل سبق ورکړی شو چې تاسو چې نن د خپل ورور سره کوم سلوک کوئ نو دغه سلوک د یوسف علی السلام رونو د یوسف علی السلام سره کړو خدایي نتیجه بیا څه شو د یوسف علی السلام ورونو چې کم سازش کړو نو تاسو هم هغه سازش کوئ خدایي انجام په اخره کې داو چې دغه ورونه د خپل رور ته تابعدار فرمانبردار ولاړو او ورتوي په مونږ باندې خیرات وکړه صدقه برا باندې وکا وتصدق علينا ان الله يحب المتصدقين سرکوزی ولاړو ورته په مصر کې او په مونږ باندې صدقه وکا خیرات را باندې وکا والله خیرات کوونکې ډیر زیات خوخی ان دغه یو وخت براشي چې تاسو خو اوس دا پیغمبر شړی د دې زنه وباسي د د قتل منسوبې جوړوي څنګه چې د یوسف علی السلام رونو د قتل منسوبه جوړه کړې و هم دقه شان به تاسو سباله یو وخت را روان دی هم د یوسف علی السلام د ورونو په شانتي بدقه سي دی پیغمبر ته سرکوزي ولاړی او معافیا نه بغواړی او یو سو کال پس د فتح مکه چې وشوه نم دقه سي ولاړو او د ورته وای اخ کریم وابن اخ کریم سرونه خکته کړی دي او ایت زمونږ شریف روره او د شریف رور بچي ستانه مونږ د خسلوک تمه کوو نو ولاړ دی خیرات ته چې مونږ اوس مړ نه کیو پریم دی معافم کی الله ورته دلته نه خبر ورکو چې د یوسف علی السلام د قصې نه عبرت واخلي څنګه چې هغه کامیاب نشو منسوبه جوړ کړي و د قتل او یوسف علی السلام بیا بادشاہ دی او داغي مخ ته دیو ذلیل ولاړ دی او د دې سره نورې خبرې هم دي په دې قصه کې دنه هغه خبره ده چې په دې کې مختلف کردارونه دي تاسو ته خو وکړي دا چې کله دا قصه بیا لوسته کیږي ځکه دا یو قصه ده په یو پیرای کې تر اخره پوري مختلف کردارونه دي د یعقوب علی السلام کردار دی د یوسف علی السلام کردار دی د یوسف علی السلام د ورونو یو کردار دی د تجارتي قافلې یو کردار دی د عزیز مصر چا چې د په بیه باندې اغستې دی د خپل ځان د پاره داغه کردار دی د عزیز مصر د بیگم صاحب کردار دی پکې او بیگمات مصر د مصر چې کوم خزي وي د افسرانو خزي د دې لوی لوی خلکو خزي دا غوي د بیگمات مصر کردار دی او د مصر د بادشاهانو یو کردار دی د شاهي خاندانم یو کردار دی الله په خپل مونږ ته فرمایي دا ټول کردارونه وګورئ او کوم یو مخخ دی د چا کردار مخخ دی او نن د خپل زمانه ته بم بیا وګورو چې نن کم کردار زمون په دی وطن کې رایج کول غواړي خلک کم نظام رایج کول غواړي نو هغه نظام چې د یعقوب علی السلام او د یوسف علی السلام دی او دا غوی د پلار او د نیکه تیر شوی دی که د بیګمات مصر او د حکام مصر کردار رایج کیږي د فحاشۍ او د عوریانۍ د بیحیایۍ د بدکارۍ او چې هغه نظام چې وستاسو خوخه ده د چا خزه که بدکاری وکي نو که آزاد خزه وا خو اجازت دی ورته دا خو روشن خیالي ده دا خو اعتدال پسندی ده او کله چا خزي چې په نکاح کې دا غي بدکاری وکړله نو دې سړی ته دومره حق دی چې دې د هر جانې داوو کې پاغه سړی باندې د هر جانې داوو کې او کنه د روشن خیالي مظاهره دی وکي د اعتدال او د روشن خیالي او دا خزو پر دې سړی چې بدکاری کړی دا ټول دې استمواف کی دا د کردار د حکام مصر او د بیگماتو د مصر چې چرتم د چا نه یو خز خپل خواهش پوره کول غواړي نو هغه ته به ټولو بیگماتو اجازه تور کړی دی او ملامت کړی هغه څوک دی چې دین انکار کړی دی چا چې د بدکارۍ نه انکار کړی دی یوسف علی السلام انکار کړی دی نو د مصر د شاهي خاندانونو خزې راجمع شوې دي بیگمات مصر او یوسف علی السلام ته وای چې خټیک بم دا کار کې دا خو روشن خیالي ده دا خو ازادي ده او کدا دې ورنکو نو ته به جیل ته ځي دا دا غوي کردار دی نو وای کم کردارم خوخ دی او نن چې کم نظام رایج کیږي د کم کردار پرنا کې رایج کیږي او دا جدیدیت دی کدا قدیم جاهلیت دی دا چې نن کې دا ماډریټ اسلام دی دا اصل کې ماډریشن نه دی دا خو ټول هغه قدامت پسندی ده کوم الزام چې دوی په اسلام باندې لګی ځکه الله سوره احزاب کې زنانو ته حکم کړی دی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى په کورونو کې خپ آرام او په احترام او په ادب باندې کېنی او د جاهلیت د زمانه په شان په ډول سنگار په ناز ودا چې لوپټي او صادر یې سر نه کوزي کړي او نستوړي نیم نیم کټ کړي او پنسیم تنګي کړي او بدن لم جامې چست کلکی ورغلی او په ناز ودا کاغه واغتلو باندې او په نخرو باندې بهر رواني دا کار مکوي دا په خوانه جاهلیت دی ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى نو هغه د مصر قدیم جاهلیت را باندې راولي وای دا جدید نظام دی دا ماډریټ ماډریټ اسلام دی دا ماډریشن دی موږ جدیدیت راولو اسلام جدید دین دی نوې دین دی د زنانو حقونم پدې کې دی او د نارینو حقونم پدې کې دی دا نظام د حفاظت نظام دی د عصمت او د عفت نظام دی هم په دې کې ستاسو د ناری نو هم عزت دی په دې کې ستاسو د زنانو هم عزت دی په دې کې ستاسو د معاشرې هم عزت دی دا د الله حدود ستاسو د حفاظت حدود دي دا د الله پولی دي هغه پولی چې ستاسو د ایمان او ستاسو د غیرت او د عزت پټی راټینګ کړی دي کدا پولی درنه ورغختي نو تاسو پټي او تاسو فصلونه تاسو عزتونه او تاسو غیرتونه ټول تباہ او برباد دي سوره یوسف دا درس را ترا کوي او بل خبره بیانېږي په دې صورت کې چې دا الله قانون اٹل دی کم کار چې الله غواړي او الله فیصله وکي نو کیږم اقا دا اٹل نظام دی داغه منصوبه هیڅ څوک د عملی کولو نه نشي بچ کوله ځکه د یوسف علی السلام رونو د یوسف علی السلام د خپل مخ نه د لری کولو منسوبه جوړ کړه خدا الله منسوبه چې سم هغه پوره شو چې دیو مړ کو هغه بادشاہ کو دیو کوی ته غرزاو هم دغه شان دا سمره واقعیا چې تیر شو دیو خود خپل مخ نه لری کول یوسف علی السلام خو الله دیو ټول شرمنده او رسوا داغه مخ ته محتاج فقیران ودرول دا د الله نظام دی د عزیزی مصر خزی انتقام غستو نو جیل ته ولېګو خو الله په دغه لار باندې بادشاہت ته ورسو نو دا د الله فیصله دی او سبق د سوره یوسف نه مونږ ته دا ملاویږي چې په الله باندې توکل وکړي او خپل معاملات ټول الله ته وسپاري نو الله به ستاسو مددګاری او بل سبق دا ملاویږي چې اصل زور د اصلحې نه دی اصل زور د مال او دولت نه دی اصل زور د حکومت او د بادشاهت نه دی اصل زور د اخلاق دی د کردار دی د یوسف علی السلام کردار دومره لوی زور لرلې دی چې دا زور نه په وسله کې وو نه په حکومت کې وو دا ټول حکومتونه او زورونه او څه چې وو د هغه د اخلاقي زور مخې ته هیڅ هم ټینګ نه شو نو د اخلاقي کردار د اخلاقو او د کردار په زور باندې حکومتونه فتح کیږي او ختميږي د دې قصې ترتیبم ټول دقه دی هم دغه مقصد د پاره دا قسم په یو ترتیب باندې یو شان مکمل صورت نازل شوه دی لوستیدونکې عربیا په عربي جبه کې لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ دا په عربي جبه کې دی هم دې عربو ته نازل دی او عربي جبه د ټولو نه بهترینه جبه ده الله خپل بهترین کتاب په بهترینه جبه کې په خپل